وی ساګیه ولی داسې اریانه ته ولی مکې ته نه ځې ما ورته زه نو مکې ته څنګه ولاړ سم داسې ډنګره ښځه یم چې مې شیدې نه لري د سپرتیا شی مې سم نه دی نو زه چا ته شیدې ورکړم خو هېڅوک ما ته کوچنی نه راکوي ول ولې ما ته شیدې راکړه دا زما مغزه تر په لاسو کې ونیوي زما سر یې په دې سپینو شیدو د دې هوس چخ ما سره هلته په دې شیدو کې نیولی و دومرې شیدې مې په دې خوب کې وچښلې خو خوب ویني دومرې مې وچښلې چې زه دنه ایله کولم تر څو چې په دې خوب کې وینم چې تر خولې مې راتویږي تر توی مې راتویږي چاغې ړم پنډې ړم اخر مې نفس تم سو را ایله یې کړم چې را ایله یې کړم په دې خوب کې دا وایي زه ځان ته ګورم چې دا څوندې لوی نستې کړی دی څوندې لوی تیږي څوندې چاغه سوې په دغه فکر کې یم چې پوښتنه مې ځینې وکړه چې ته څوک یې ول راسه ما ته شي دې راکړه مړ نو ته څوک یې ول زه د مکې پیغمبر محمد رسول الله یم دا وایي زه چې د خوبه د ده د نامه سره سم دم راکښېنستم بدن مې سپین سوی و چې مې لوی سوي و زه چانه سوی وم شیدې مې راتویېدلې دا د ده د ژوند یوه سویه ده یو حال دی د کوچنیوالي د دغه ځایه چې بیا حلیمه ساجیه ولاړه دغه وطن ته او پر دغه رسول علیه السلام پیښه سوله قصه یې ډېره اوږده ده یو نمونه یې درته وایم دا وایي په دغه ساعت چې ما د ده مخ لڅ کړي دغه پیغمبر مبارک ما ته سترګې راواړولې او راته ویې خندل زه یې وپېژ بیا دا وایي ما چې دی د ځانه سره راواخیستي د بني سعد وطن ته مې راوړی دا وایي زما یو خر و چې په پښو ګډ و ډېر ډنګر او ضعیف و نو پر دې خره باندې زه کښېنستلم مېړه مې رسول علیه السلام په غېږ کې راکړي ول دا نو په مخ کې ونیسه چې بني سادو ته تللو کله چې مې دا کوچنی ان حضرت سلام په غېږ کې ونیوی خر خوله یې واري په هوا پورته کړله مخ یې د مکې پر لوري کوي سر یې په سجده کوي په فصیح ژبه دې خره غږ وکړي چې الحمدلله خدایه چې پر ما محمد عربي قریشي رسول علیه السلام را باندې سپور ورونو دا د ده د کوچنیوالي یوه واقعه ده کوچنیوالی خو نه یوه واقعې نه لري په زرګونو واقعې کوچنیوالی لري د حضرت سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم څه شي غواړي چې زه تاسو ته وښیم د ده د اخلاقو د ژوند څه یوه یوه واقعه تاسو واورئ لږ لږ نوموړی پیغمبر شجاعترینه د انسانانو شجاعترینه احادیث راوړي دي و اشجع الناس اشجع د انسانانو رسول الله څه چې د اصحاب په جلاورۍ امر کول په غذا امر کول داسې فکر مه کوئ چې رسول علیه السلام به خلک په غذا او جلاوري امر کوله نو دی به یو ځای ګوشه او پټ حضرت علي کرم الله وجو وایي وایي د احد په غذا کې د احد په غذا کې چې پر رسول علیه السلام دا د توري واري شروع سوله کافرانو د علي خوا څخه پر را الا کړل هېڅ اصحابي دلته نږدې نه سو پاته او یا زخم رسول علیه السلام په خپل وجود وخوړه دی وایي زه ورته راورسېدلم چې د ده پر سر باندې مې دا توره ترخوله جبريل امين ما پر سر نارې وهلې چې لا فتا الا علي لا صيف الا ذوالفقار بل ځوان نسته مګر علي دی بل تور نسته مګر ذوالفقار دی دا یو په دغه وخت کې ما رسول عليه السلام ته وویل چې صدقه دې کرار که داسې ونو کې خوا ته ووځې کافران ډېر شول اصحاب تت شوي دي ده راته وویل یا علي ته هم لا سره سره وځغله ما پرېږده دلته یوازې دا پیغمبر د دومره دلاورۍ او قدرت خاوند و چې په هیڅ غذا کې د نه دي ځغستلي په هیڅ غذا کې ګوښه سوی نه دی حتی د حنین په وحشتناکه غذا کې ډېر زره نفره کافران پر د باندې راوګرځېدلی چا به ول ژوندی به ونیسو چا ول لاسونه به ور پرې کړو چا پښې به ټینګې وتړو وای رسول علیه السلام د خپله اوښه سراکته سو عرب ورته کتل ډېر زر جنګیانو کافران په مابین کې د کافرانو ودرېدی او خپله مبارکه توره یې کش کړه ول انا محمد ابن عبدالله زه محمد زوی د عبدالله یم هرې خوا ته چې مخ اړاوه د کافرانو ګرهارې و ټول میدان تش پاته سو هېڅوک پر د جلاوري نه مګر ده چې درې ویشت غذاوې کړي دي سریې یې کړي دي که د غذاو اصلي قصې تاسې اورئ دلته ځای نشته رسول علیه السلام مبارک عادل ترین د انسانانو عادل ترین د انسانانو هر قسم واقعه چې به د پردي او خپل د ان حضرت سلام مبارک په مخ کې راغلی وای د مبارک په واقعي کې د چا لحاظ محاظ نه کاوه عادل انسان همدغه پیشوا او حضرت محمد علیه السلام حتی یو ورځ د بني مخزومیه و ښځې یو غلا کړې وه او رسول علیه السلام مبارک د لاس د پرې کېدو حکم باندې وکړي نو یو اصحابي واسطه و رسول علیه السلام ته برابره کړله قرار دې واسطې په غوږ کې ورته وویل ستا قربان سم د دې دغه اوله پلا غلا ده چې لاس ور پرې نه کې ډېر به ښه وي د رسول علیه السلام مبارک د عدالت د نمونو څخه د مبارک ته جذبه ورغلل پر مبارک منبر باندې ودرېدي ویې ویل ول او خلکو زما دې قسم وي که فاطمه لور د محمد علیه السلام غلا وکړي محمد علیه السلام بیا لاس ورپرې کړي پخواني انسانانو چې دین خرافاوه یا اسلامي شان د منځه وړل یوازې علت یې دغه و چې د یو مشهوره سړي واسطه به زیاته وه نو احکامو به تغیر پیدا کوي عدالت به د منځه رسول علیه السلام سخي د انسانانو دا پیغمبر دی تاسو خو دغولي ان شاء الله نو کوي په پیل چې زه د د ژوند د شام څخه یوه یوه نمونه درته وایم یوه یوه خبره درته کوم سخي د انسانانو دي ځکه ستاسو به په یاد وي چې یوې یهودیې او یوې مسلمانې ښځې سره دا وسوله یهودیې ښځې ورته وویل ول زموږ پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ډېر سخي و مسلمانې ته زور ورکوي ګرانو خوندو ښځو غوږ ونیسئ باید ټول پټه خوله اوسئ د خپل پیغمبر دغه خبرو ته غوږ ونیسئ ورته ویې ویل ول هو خوارسې زموږ پیغمبر محمد علیه السلام ډېر سخي دی هغه ورته امتحان یې کړ دې مسلمانې ښځې یو نجلۍ ور ولېږل و رسول علیه السلام ته وایي زما مور هلته ولاړه ده یو کمیس غواړي ګرانو خوندو محترم ورونو رسول علیه السلام په ټول کور کې غیر له یو کمیسه بل کمیس نه درلودی هریان سو چې څه وکړي و نجلۍ ته یې وویل ول یو دوې دقیقې بعد که راسې ډېر به ښه جلی چې ولاړه بیرته چې رااله زما مور کمیس غواړي رسول سلام خو بل کمیس نه درلودی نو دی مبارک په متحره اجره باندې ننوتی پر دوو ګوتو کښېنستی په لون کې خپل کمیس یې راوکېښ تر چا کې وجه نجلۍ ته وغورځاوه هغې یووې خپلې مور ته دوې دقیقې بعد د لمانځه وخت شو حضرت بلال اذان وکړي حجرې ته یې کته چې رسول د خدای به جماعت ته راوځي دی لت ناست کمیس یې نه درلودی چې لمونځ پکښې کې وکړي خدای تعالی په قرآن کې آیات راواستوي چې ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما آیات تر پایه پورې دی ای حبیبه ته داسې مه کوه څخه چې په پاکه دې لاس خلاص کړې چې بیا به ملامت ناست یې اریان به یې چې کله کې کوم یو لمونځ پکښې کړی وای بیا به مې ورکړی وای دا دا نمونه نه ده یوه خبره ده ګرانو رسول علیه السلام مبارک عفو ترینه د انسانانو هر چا چې به هر څونې جفا ورسره کړې وای دې پیغمبر عفو ورته کول یو ورځ مبارک ډېرې د غذا څه راغلي نو ډېرې الجې راوړي دي دا الجې ویشي دي خلکو ته ورکوي پر ویش خو نو انشاءالله ستاسې فکر دی ما ته که اجازه راکړي چې خوشتبیم ایله وي ولې نن هم د خوشحالۍ ورځ ده هم د غم ورځ ده غم دې نو خدای نه را ډېروي ځکه کوم پیغمبر داسې مړ وای چې دین او قرآن او اسلام یې موږ ته نه وای پاته او موږ دغسې نه وای راټول نو به موږ غمجنه وای درنو ځانو نو دغه الجې چې وېشلې طبعا پر دې الجو پیسو پر دې ښار باندې خلک نو کې ټېلې و ډکې و زورونه وي یو سړی راغی د رسول اسلام مبارک په غاړه کې پر اوږه باندې یو شړی اچولی و چې دا شړی ډېره زیږه او تقریبا اوږده اوږده دا دغه یې درلودلې مثلا اشې یاد چې بولي دا د رسول سلام په غاړه کې د شا د خوا ور املا کړه و دې شړی ته تر هغه اشو د خوا یې ونیوی ان حضرت سلام یې پر خپل ځان راکش کړي داسې راګوزارې اصحابو دی تکه کوي سړي چې څه کوې سړي ورته وویل ول آ محمده په داسې شه هله ته ورته ووایه چې دا ستا د پیسو څخه ما ته هم یو څه راکړي دا اوس یو شی دی چې غوږ دی رسول علیه السلام تبسم وکړي د یو درخت کې اړخ ته داسې ودرېدي ولوده ته هم یو څه ولورکړي درنو زارو رسول علیه السلام داسې تواضع درلوده تاسو چې نن ناست یاست د ده وفات اوري اقلا د ژوند یوه دوره ښې هم واوري نو داسې تواضع یې درلودی چې کور ته به دی مبارک راغی دا خپلې چوټې د بیبیانو چوټې به یې په خپله ګنډلې پې نه دوزي به یې کول ګران ورونو تاسې ګوري د اسلام لوی رهبر ته متوجه سئ کله چې به کور ته رالی مبارک کالي به خپل راوکشه د بل هغې به پینه به ورته ایښول ګنډل به په خپلو مبارکو لاسو باندې حضرت رسول علیه السلام مبارک داسې اشد حیا درلودل چې هر چا به وده ته سترګې اړولې وای رسول سلام سترګې لاندې اړولې سترګې د چا سره نه جنګولې هیڅ وخت داسې نه پېښېدل چې دی دې غځېدلی وي یا دې تکه وهلې وي او اصحابي دې پر راننوځي ده ته حیا درېدل حتی ما یو ورځ تاسو ته وویله چې رسول علیه السلام مبارک داسې تکه لګولې وه حضرت عثمان رضی الله عنه داسې راکېر شو د ده مبارک دا پنډۍ ښکاره وه دا ګورې د هره خبره چې کوم د هره خبرې بحث دی ورځې غواړي د هره خبره اپتې غواړي وایي ته چې حضرت عثمان و داسې ولیدی هغه هم داسې تر شا سو حضرت عثمان و د رسول سلام څخه حیا وکړه چې د ده پونډۍ لته وه او رسول علیه السلام مبارک هم چابک راکښېنستی دا پونډۍ یې پټه کړه پس د هغې اصحابو ته دا معلومه سوه چې د رسول سلام حیا دومره ده چې د یو اصحابي په مخ کې نه غواړي چې دا خپله پونډۍ دې لا چاته شو ورونو د رسول علیه السلام دوستي د خلکو اتا منځیانو او مریانو به رسول د خدای میلمه کړي منځي مريي رسول علیه السلام به د دغه منځیانو او مریانو دعوت قبلوي او ورتی به هر څه چې به هغو ورپخ کړي وه هغه به الحضرت سلام مبارک کړل درنو وزارو الحضرت سلام مبارک د مریضانو پوښتنې ته ورکوي یو ورځ د رسول علیه السلام مبارک د کور په اړخ کې امسایه و چې دغه امسایه به همیشه پر رسول علیه السلام مبارک باندې چې لمانځه ته به راوتي خاورې یا ایرې به باندې پاشل یوه ورځ داسې پېښه سوله چې دغه چې رسول علیه السلام لمانځه ته راکېرېدی چا خاورې او ایرې پر ونه پاشل نو رسول علیه السلام پوښتنه وکړه چې دغه زما همسایه څه سو هغه ورته ستا قربان سم هغه مریض دی نن رسول علیه السلام ورته راځي نو چې د خپل امسایه پوښتنې ته ورسو نو رسول علیه السلام د دغه شخص چې د انازه سلام مبارک پر سر باندې خاورې ایرې پاسرې د هغه شخص په پوښتنې ته راغی هغه چې داسې ورته وکتل چې ما څه ظلمونه ورسره کول دی څه کوي نو یې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسول په حقیقت چې ته پیغمبر یې ځکه ما ستا سره څه کول ته ما سره څه کوې درونو زارو رسول علیه السلام مبارک چې به کله کله د باندې وتی همیشه به یوازې کوي هېڅ ویره د چا څخه د مبارک ته په دشت بیابان لرې او ژور په هېڅ ځای کې ده ته هېڅ ویره نه پېښېدل یوازې به وتی او که به چیرې اصحاب ورسره وه نو رسول علیه السلام مبارک به په مخ کې نه دی په منځ منځ کې به دی ځکه دا لویي او تکبر یې نه ښکاره کاوه داسې نه کول چې د خلکو په مخ کې ولاړ او دوی تر شا ورپسې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې بچا هر قسم عذر وکړي هغه عذر به قبلاوه ولو که به ډېره جفا هم ورسره کوي ښه ورونو داسې شان ډېر دي چې د دې نمونه به بیا ګورو چې باقي برخه به په پای کې سره وایي اوس راغلم وجې برخې ته چې دغه پیغمبر قربان سمه دغه نو ولې وفات کېدی دغه پیغمبر ولې د دنیا څخه جامه کټول ګوري ګران اورېدونکو زما ځینې سوالو ته تاسو متوجه سئ چې زه جواب ورکوم ګران ورونو مرګ خو څو حالته لري خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې وایي چې وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا دا هغه آیات دی چې ما په سر کې ولوست ترجمه یې فار وای موږ نه دی پیدا کړی هیڅ نفس هیڅ انسان مګر هر انسان چې مو پیدا کړی دی دا انسان مري البته په امر د رب العزت او د هر انسان د پاره یو معین وخت د مرګ مقرر درست نو په دغه لحاظ